د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت سلسله کې مدنی دور داغه تفصیلی احوال شروع بیا د مدینه د ریاست وجود او قیام او د مدینه شهریت او د هغه سه انتظامی امور باندې مخکې خبره شوې و او تیر زلمون دا ویلی و چې را روان درسونو کې با په دې خبره کیږي چې مدینه پر ریاست کې نور نظامونه سسو هغه مختلف د ضرورت مطابق دغه وخت د حالاتو مناسب مختلف شعبې وی نظامونو نو یو دا غینا اهم شعبه او نظام تعلیم د مدینه نظام تعلیم سو پدې کې یو څو خبرې یو خود اسلام په نظر کې د علم او د تعلیم اهمیت دویم دا چې د دې علم او تعلیم مقصد بسی د تعلیم مقصد سره او دریم دا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې دور کې بیا په تعلیم کې او علم کې په کم کم شینو باندې توجه وا کم قسم علوم فنون پڑھاویدل او خامخا چې علم او تعلیم ورکړی کیږي نو دا غې د پاره درسګه او تعلیمګه پکاري نو تعلیمګه او درسګه څنګه وا اهمیت خو د دینه معلومیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نبوت ملاوی دو سرا غار حرا کی اول وحی اقرا شروع د وحی دینه کی دینه معلومیږي چې اسلام کې او د اسلام پیش نظر د علم او د تعلیم سم رحمیت اول حکم د منځ روزه حج زکات وغیرہ وغیرہ د عقیده د ایمانم نه دی اول حکم اقرا لوستل اقرا بسم ربک الذی خلق دا زمون په دین کې اسلام او شریعت کې د علم د تعلیم اهمیت چې شورو د وحی بز تعلیم نه وجه دا ده چې انسانی تمدن انسانی تهذیب او داغه ترقی په تعلیم قلم او لیکنا پڑھنا سره ده یو سماج یو تمدن او تهذیب کې ترقی کوي نو داغي بنیاد تعلیم تعلم علم او بیا د انسان او د حیوان په دې علم کې فرق هم نه د حیوان علم محدودم دی علم نه مطلب معلومات او د هغه علم پځه ولاړ دی معلومات پځه ولاړ دی اکی ترقی نه راځي تاسو ګورئ کله نه چې موږ د حیوانات اینو بلکې موږ خو سکه زمون پلار نیکه او غر نیکه او دا غې نمخ کې سل کاله او 200 کاله د کم وخت نه چې حیوان په کم حالت ته ومغه سي یعنی خوراکه غیا دا نو مقه غیا دا دا علم معلومات پځې ولاړ البته د انسان علم او معلومات چې دي کنه دا ترقی پذیر دي د کې ترقی راځي پدې کې زیادت راځي دا فرق دی دا یو وجه دی چې خو الله رب العزت د انسان کې د تعلیم تعلم د ایزده کړې د علم حاصلولو صلاحیت خیره دویم د د علم زیاتی کی زکه چې یو خود سه علم او تجربه او معلومات د ابا او اجداد نه ورته را منتقل شي د مشرانو تجربات او معلومات سبیا د خپل په عمر تیرې دو تیرې دو سره خپل تجربه وشي او دریم د ازدکړه د سوسایټي او ماحول نه او د نورو د تجرباتو د علم نه استفاده کوي د د د علم او د معلوماتو ذریم غني دغه وجوا چې قران پاک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العزت د علم د زیادت تاکید او تلقین کوي او دعا د پاره ورته وي قل ربي زدني علما یعنی د اسلام پرو سره صرف علم او تعلیم نه بلکې د علم تعلیم ترقی مطلوب ده دا به درې نه دیله به ترقی ورکې الله نه بغواړې مو مهنت بم کې پیغمبر تعالی وی دعا کوي چې الله علم را لزیات کې نو بهرحال د ترقې ذریعہ ام علم او تعلیم د دینه بغیر یو سماج یو تمدن یو معاشره یو قوم ترقی نشي کوله خو چې څومره اهمیت ده او څومره دا ضروری ده د اسلام پرو سرم او مسلمان د پاره نو امر افسوس زده چې په دغه تعلیم او علم کې مسلمان شاته پاتې شو اوسنه مسلمان مخکینه نه مخکینه په علم کې او تعلیم کې وړاندې و دیو جنا اقبال یو افسوس کوي وی حیرت ہے کہ تعلیم اور ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا افسوس دا دی چې د چا آغاز د اقرا نشو نو تعلیم ترقه کې اپشاش او دغه وجه وا چې کله علم او تعلیم مسلمان کې وو او زیاتو او دا بڑاوید نو مسلمان ترقیم کولو په دنیا باندې حکمرانیم کوله کله چې مسلمان دینی علم کې مشاته شو دنیاوی تعلیم کې مشاته شو نو بس زوال پذیر شو نو دا خو زمونږ د اسلام پرو سره د علم د تعلیم تعلم اهمیت ته نور په دې باندې د قران آیاتونه او حدیث ډیر دی هغه طرف ته نظم دغه سیرت لرازم کن خو چې څومره د علم او د تعلیم اهم دی نو دا علم او تعلیم بیا اسلام آزاد نه دی پرېخه بلکې په دې باندې سب پهری او درولې دي حدود مقرر کړې دي اوس به هر علم مفیدی هر تعلیم به مفیدی او دا هر قسم علم او تعلیم ترغیب به اسلام کی او حرم علم او تعلیم د اسلام په نظر کې بهتر دی او ممدوح دی او خده نه اسلام څه دایره مقرر کړي پهری ودرولې دي او هغه پهری او دایره کوم ته معلومی شي نو د علم او د تعلیم مقصد به مونږ ته متعین شي د اسلام پرو سره هغه تعلیم هغه علم مفید او مطلوب دی چې پینځه خبرې پکې دا به حقيقي علم او تعلیم او که چرته دا پینځه یا سلور خبرې پکې نه وې نو دا تعلیم دا علم د اسلام پرو سره خسکه چې مغبوز ملعون دی او دغه فرق دی د اسلام نظریه تعلیم او د مغرب نظریه تعلیم کې دا فرق هم شو او که چرته مسلمان دا حدود او پهری و نه پیژني دغه مقاصد مد نظر نه ساتي نو کو د بیا دینی علم دی ظاهر کې عربي دی ګرامر وغیرہ او کو دنیاوی تعلیم دی نو دا بیا مطلوب او مقصود خو سکه چې د د تبای او دنیا کې د خرابې ذریعہ ده بیا د تعلیم ځکه دا ملعون دی دغه تعلیم او علم مقبوض دی الله هغه تعلیم چې په دغه مقاصد او د حدود او دایرو کې نه بلکې هغه د الله نه د دوره سبب شي هغه د انکار او د الحاد سبب شي هغه تعلیم علم د مخلوق خدا د خیر خواه په ځای هغه انسان نه آدم خور او انسان خور جوړ کی نو دا علم او دی تعلیم باندې لعنت زکا اقبال دام وای چی اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم فقط سازش ہے قو و مروت کے دین و مروت کے خلاف د اهل کلیسا نظام تعلیم د مغرب چې هغه د دغه حدود او پیرونه عاری او خالی دی نو هغه تعلیم چې کله وسره دین ني دینی خلکو سره رابطه او تعلق ني نو دغه تعلیم سړی نه ملحد منکر آزاد خیال انسان خور او آدم خور جوړي او دغه د مغربي طالب بزغه بنیاد دی نو تاسو ګورئ چې کلا د خبرې پکینی چې زیروستو ویم نو دغه تعلیم نتیجه دا ده چې نن زمون نوجوان نسل غټ غټ ډیګریانه والی خدا الله او رسول نه بیزار او د مخلوق خدا خیر خوا په ځای بدخوا دا کرپشن دا لوټ مار د ملک او د قوم غداری د دین نه بیزاری دا دغه اقبال د بیان مطابق دغه تعلیم اثر دی دا موږ نه وایو دغه اقبال وای کوم اقبال چې د دق نظام نه تیر شوی دی او تر یورپ پورې تللی دی ولته نه ډاکټریټ اغست دی وراغلی دی هغه اقبال وای اور یہ اهل کلیسا کا نظام تعلیم اهل کلیسا معنی یورپ یاد ہے فقط سازش ہے دین اور مروت کے خلاف دا یو سازش دیو جن دغه تعلیم با په دې دایرو او حدودو کې راګیرول غواړي که دغه دایره او حدود نه نو نتیجه به دغه کوم چې اقبال وای نو شو داسې تاسو ګوره چې دین او دیندارو خلکو سره تعلق نشتا او تعلیم کئی دنیاوی نو لیبرل او سیکولر مایند او ذهن والا سړی روزي پرون زموږ یو نن او پرون یو فقهي کانفرنس ټول ملک په سطح باندې لیل مشهور مشهور داروستاګانو مفتیان حضرات راغلیو پکې میډیکل ډاکټرانمو وجدا وچی سم مسائل او هغه مسائل جدید میډیکل تحقیق یو سوي او ظاهر کې فقہ شریعت بل سوي نو باغې باندې دا دوه ورځې زه روزانه سار تلم او مازیګر براتلم نو پای کې یو ډاکټر صاحب خبره کوله تعلیم باندې خبره رااله اسی زمنن یو هم ډېر لوی ډاکټر دی هغه دا یو جج صاحب خبره کوله چې مور کپلار مړو نو اجره کې ناستونو د مانزه پټیم کې د لا اله الا الله په نوم باندې وجود تراغله دا نقصان د څه شي دی دا داغه بغیر پهرو او بغیر حدودو د اهل کلیسا د نظام تعلیم نتیجه ده چې کم خلک بچی نو هغه پس بچ دي یا به مدرسې سره تعلقي یو دا د اسلام پرو سره هغه تعلیم هغه علم مطلوب و مفید دی چې یو خدا شناسی او رسول شناسی سړی توخی کم تعلیم خدا شناسی او رسول خو شناسی نخی نه د اسلام بنیز مفید او مطلوب نه بلکې مغبوز او ملعون او دغه نتیجه د زمون دا چې علما دا دینی خلق طبقه چې وای چې دا تعلیمی نظام هم اسلامی کول غواړي نو باز خلک په دې خبره نه پوي کی دې دا خیال لې چې نظام تعلیم اسلامی کول دا مطلب دی چې د یو سکول کاری یونیورسيټي نه مدرسې جوړې کې او پکې مولیان تیار کې دا یې چرې مونږ نه وایو دا مطلب نه دی مدرسې هغه د پارشتا موږ یو ډېر مخکې سو کال مخکې سیمینارو د علم ایجوکیشن حواله سره نو پای کې مختلف ماهرین تعلیم خپل مقاله خبره وکړي نو یو ایجوکیشن سره تعلق لرونکي یو پرنسپل خو په دې خبره نو پوي ناغه پاسه د اخر کې سوال وک چیرې چې تاسو وایي چې دا نظام تعلیم اسلامي کو کنه نو موږ وسلته مدرسې موږ په سکول کالج یونیورسيټي کې مليان جوړو دا غریب تر اوسه پورې دی باندې نو پوي چې نظامی تعلیم اسلامي کول څه مطلب نه مغه انجینر ډاکټر سیاستدان وغیرہ وغیرہ جوړ کړي خو هغه علم باندې داسې تعلیم باندې پیری پکار دي چې هغه ډاکټر انجینر سیاستدان بل بل بل بل خدا شناس او رسول شناس الله او رسول پیژن تاسو سیستم او نظام پکار دي مولا کوي ما مفتی ته ما جوړاوه همغه ډاکټر انجینیر او ساينسدان دی جوړ شي خو یو دا چې خدا شناسی او رسول شناسی پکې الله رسول پیچ دویم دادا چې د دې تعلیم په نتیجه کې د د الله نه بیزارا منکر او ملحد نشي بلکې دا تعلیم د الله سره د تعلق ذریعہ جوړ شي نن سبا سری بیزاری ده که تعلق ده داوتا سوچا سمزا سازش ده داسې پروفیسوران داسې لیکچرران موجود دي چې د اسلام متعلق وته شکوک شوبات چي الله رسول باندې به اعتماد کوي نو تعلق جوړ شي دریم دا ده چې دغه تعلیم په دې انسان کې د مخلوق خدا د خدمت او د خیر خوای جذبه پیدا کی چې ادم خور او انسان خور نشي دانه چې زمونږ د اسپیتالونو ډاکټرانو دا حالاتي او د وکیلانو کله وی التبا سړی مری او رسوي دا کالم نگار دی یو عنایت الله ډاکټر عنایت الله فیضی دې کده سينو مې دې اخبار فیضی صاحب هغه داسې یو څو واقعات داسې بالکل سړی ذهن داسې اوړقای واقعات را نقل کړي او ډاکټرانو چلتا ساخی جی دیوته دون کروڑے پریشن کوم کنی نکو مړ دي شي انسان کنه د دې قدر قیمت د انسانیت نشته ولې غ تعلیم ته څه جوړ کا انسان خور او ادم خور جوړ او ورته د انسان قدر په اونو خېوزړی نو د انسان او مخلوق خدا د خدمت جذبه دا به کې پیدا کی زمونږ د وکیلانو دا حل دې تنو ګوري چې مظلوم او ظالم سوق دی خو چې کم زین غټ فیس ملاوي ده نو مظلوم ظالم کې او ظالم مظلوم کې دا د تعلیم نتیجه ده د مخلوق خدا جذبه پکې پیدا نه پکاره چې زموږ تعلیم په سیاستدان کې په ساينسدان کې په ډاکټر کې په انجنیر کې د مخلوق خدا د قوم د خدمت جذبه پیدا کی دغه با تعلیم اسلامی تعلیمی ها سلورم دا سلورم شو کو بینزم بل دا چې د دې سره سره دا تعلیم او دا علم دا سي تعلیم او علمي چې د دنیا سره سره دا د آخرت د پارم کارمدو مفید شي چې دا تعلیم د آخرت کې مسور کی ځکه زمون د اسلام فلسفه خدا دا کنه د دنیا مزرعه الاخره سچم کینو د آخرت په بنیاد وای کی او اخیری دا پنځم دا سه تعلیم چې هغه تعلیم د انسان نه اعلی انسان با کردار او با اخلاق انسان جوړ کی دا پنځه خبرې چې په کم تعلیم کې رااله دا د اسلام په نظر کې مطلوب او مقصود دی خدای دی کی دا انجینیرینګ او میډیکل او دارنګ ساينس ټکنالوژي ولینی دغه ساينس ټکنالوژي دا سیاست دا وغیرہ وغیرہ پولیټیکل ساينس وغیرہ وغیرہ ارسج چې کله په دې دایرو کې وشي نو بیا دا د شریعت پرو سره دا تعلیم مفیدم ده مطلوبم ده او ان شاء الله دا اجر او ثوابم ده خو چې دا پیری پیوي او کدا نه وي نو دا خو عام دنیاوی تعلیم ده تر دې چې په مدرسه کې مثلا ناشته او عربي ګرامر مېمر وای راوي دغه وای او دا خبره پیدا نشونه د مدرسې د تعلیمم بیا الله د نزدېکت نه د بعد او د لیروالی ذریعہ ده تاسو ګورئ دینی علوم علوم دینی تعلیم دا مستشرقین او حاصل کړی دي کنه قران حدیث فقه عربیت یې ذکر دی خو دی مستشرقین ولی ایسره د معلوماتو د پاره کړی دا پنځه خبره پکې ماده نظر نه دي دا یغه قران حدیث فقہ سیرت و غیره سټډي مطالعه د ډیګری د پاره او په اسلام باندې د اعتراض د پاره دی د پاره نه چې خدا شناسی او رسول شناسی وشي او دا تعلیم علم مال آخرت کې مفید شي او دلته د مخلوق خدا خیر خواشم او دا تعلیم بنا د آخرت په عقیده باندې نو بهرحال دا خو د دې تعلیم اهمیت او مقصد متعلق خبرې وي او دا مقاصد د تعلیم کله مخې ته راځي چې دا زموږ تعلیم مفید کارمت تعلیم شي دا الله د رضا سبب شي هغه ال راضی چې کله ستا نظام تعلیم صحیح او ور سره د نظام تعلیم سره ستا د مکتب او د مدرسې او د سکول او کالج او یونیورسيټي او د درسګا ماحول درش چې دا ني درش شي نو دغه مطلوبه مقاصد نتایج نه راځي تعلیم دی بارہ کې مقبال وای وای اوس قوم کی پیشانی په لکی لکی ہے تباہی اس قوم کی پیشانی پہ لکھی ہے تباہی جس قوم کے مکتب کی فضا ٹھیک نہ ہوگی ویدا قوم په تندی تبعی او بربادی لیکل شوی دا چې د کم قوم د مکتب د مدرسې د سکول کالج یونیورسيټي هغه فیضا درسته شوی نه نن زموږ هغه فیضا درسته نه ده ځکه موږ تبای طرف ته روان نو موږ ځان ته وایو مسلمانان او نخره پخره د غیر کو ځکه داسې زوړن دیو زوړن ځکه پاتې نم پورا نظامونه دا پورا انګریز شو نم اسلامی شو او نم خپل مشرقي شو نو بس یو کچومر غوندم جوړ کړی دی سم دالته نه سدالته نه سدالته نه زکه زمونږ دا زوال اصل ترقی اصل تبدیلی اصل انقلاب په تعلیم راځي چې کله تعلیم لغس زمونږ تبدیلی نه راځي اصل تبدیلی چغي حیا ساته تبدیلی ډیره ګران خبره ده انقلاب ناراضي دارنګ ترقی ناراضي د زوال نه دا قوم عروج ته نوځي سو پورې چې تعلیم نه درش شي تعلیم درش شو دا ټول مسالې سمې کی دا ټول مسالې به سمې شي خو خبره بنیادی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تعلیم حواله سره سکړی دي نو یو خو چونکی د قران پاک کې اوله وه کې خبره دا و الذي علم بالقلم چونکی دا د الله حکم علم بالقلم او زمون تعلیم بس د دوو شینو منس کې دایر کړي دی یو اقرا او دیم علم بالقلم لوستل او لیکل نو لستلم د اقرا نه شروع شو او قران او احادیث لستلو او قلم د پاره پیغمبر سکړي نو د قلم د پاره مونږ بلګ شاته د عربو حالاتو ته ځو چې د عربو کې د لیکنا پړنا عام رواج نو دا سې چې بالکل نو دا غلطه ده خو عام نو ډیر دا سې ابتدایي او لګو د نبی علی السلام د بعثت نمخ کې یا دغه وخت چونکه عام لیکنا پڑھنا نشتا نو مکی والا ته امیان وای او نبی علیہ الصلات والسلام تم سویل شوی دی امی نبی علیہ السلام له لیکل نه ورته په علم داسې علم چې په وحي بنا ده سور لس وکال او شو خداغه علم تشریحات ها نه پوره کی داغه علم کناره چا معلومه نه د قران کړه نه د حدیث کړه نه د سیرت کړه بلکې پیغمبر پاک په خپل د قران باره کې او حدیث کې فرمایي لا تنقضی عجائبه د قران عجائب با نه ختمي دقه سي د پیغمبر سنت او سیرت هم خو بهر حال نبی علیہ السلام امید لیکل نه ورسي صلح حدیبیه په موقع باندې چې صلح کېدنو لیکل شي دا معاهده د قریشو د مکی والا سره دا محمد الرسول عبد الله ابن محمد بن عبد الله رسول الله به فریق او کنه دې طرف نه نبی علی السلام هغه طرف ته مکی والای نا کم سړی چې مذاکرات لراغلو سهل غالبا ناغه ورته وی چې تا رسول الله لیکل دی مونږ تا رسول منونه غنی بیا نصر جنگ شر ولې دی بندو دی ولې کو رسول مو منل خو بیا خو کیسه ختم شي نو نبی علیہ السلام علی ته وی رضی الله عنه تا کټ کا ناغه وای چې نه پیغمبر دوم به کټ کوم وته خزه مال را نو نبی علیہ السلام په خپل لاس باندې هغه کرخه پیراخ نور لیکل نبی علیہ السلام نه ورته دا د نبی علی السلام نو قصنه ده دا کمال دا الله خدا هغه امي چې 40 سال پورې چانه لیکنا پڑھنا نه دا کړي رستم مللی کل سم نه ورزي خو کم علم چې دا هغه د خلې نه خور شو نو دنیا کې انقلاب او تبدیل راوست او دا علم تشریعات او سم نه ختمي خپل سکه دشمن منی خو بهر حال نبی علیہ السلام ته زکه می ویل کی عربو کې مکه کې لیکنا پړنا سنگرا لسناسا نو داسې ښکاری د تاریخ نه چې د ابو سفیان رضی الله عنه پلار او حرب د مکه سردارانو کې دا یو دوستو د عراق هیره ورته وی هیره یو علاقه ده د عراق دور دراز دغه دوستو نو تګ را تګیو نو هغه یو ځل مکی ته راغلو او بیا ولا حرب خپل لور ورکړه پنه کاک د ابو سفیان رضی الله عنه خور نو داغه په شکر گزارای کې دی حرب تا هغه د عراق والا سړی سه ابتدایي لیک نه خودله دا سی لیکل کاوه او دا دې لپاره کاوه چې ستا لین دین کاروبار تجارت ته د نوبیانی ریږي تاریخ نه دا معلومیږي چې اول لیک نه دغه سراله د ابو سفیان پلار نو د نبی علی السلام د بعثت نه سلګه مخکې خبره ده دیو جن پہچان به مشکلو لکه با یا نون دینه چې نقطې لري کې لري نه چې ورکوټی لیکي یو شان شیخ کوي لکه با تاسعهم او نونم چې نری لیکلی شي پته نه لګي چې دا څه شي بیا رستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خط لا ذکر علم بالقلم رواج نبی علیہ السلام ورکو ترقیم نبی علیہ السلام ورکو خو شروع دغه زینوش ځکه چې دا نقطې بیا نبی علی السلام په دې اچولې دي د نبی علی السلام دا وخت خطیب بغدادي او محدث دی ایو روایت را نقل کړی دی چې سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنہ یو سیکرټری او کاتب و دغه په دورې خلافت کې غسانی نومو هغه ته املا کوله لیکا سیکرټری تخلق کوي کنه دا رقا یا چیټه یا دا اډر دغه لیک نو چې کله لیکل کول نو معاویه رضی الله تعالی عنہ د غسان ته وی خپل کاتب ته سیکریټری ته چې رقش وک رقش او ته یا امیر المؤمنین رقش څه شي معاویه رضی الله عنہ مسکه شو ورته وی اورز ما مدینه کې د نبی علیہ الصلات والسلام د کاتب په حیثیت سلیکل کول ځکه د نبی علیہ السلام کاتبین مو کنه کاتبین وهم وحی مو عام نو د ماوی رجلانو هم کاتبین وحی کړي نو ما لیکل کول نو نبی علیہ السلام ماته وی چې معاویه رقش وکړه رقش رقش وی ما وته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رقش سی وی ما ته وی چې کمزه کی ضرورتي نو په دې حروف باندې نقطې واچوا ټکی په واچ وګوره معلومه شو چې نقطې اچول د خط له طریقې نبی علیہ السلام ورک دیو جن را کوم چې مشهور ده چې دا نقطې چې دي نو دا حجاج ابن یوسف چولی دي نه نه د نبی علیہ السلام زبر زیر حرکات داغنا مشهور دي چې اچولي خو نقطې د نبی علی السلام نه راغلي دا ګور د نبی علی السلام د تعلیم او د لیکنا پڑھنا او د علم بالقلم ما یوي دا حرب لد عراق سړی چې کم لیکنا پڑھنا ورکړي غیله ترقی او غرایش کول او بیا رقش هم د نبی علی السلام کارنامه ده یو عالم دی ډاکټر حمید الله صاحب وفات ته په پیرس کې پاتې کیدا اصل د هندستان د حیدرآباد ډیر لوی داعی او لوی محقق هغه خپل کتابونو تحریراتو کې تحقیق کونه کړی دی داسې او وی چې د یو تحقیق مطابق په مصر کې س دا جلینی دا هرن دا سرمن نره غونته هغه وخت کې کاغذ نو ډېر مخیبتی دور کې نو اکثر به لیکل د پانو د ونو په پټونو یا په کانو کوند کېدل یا د سارو دا شاته اډو کې نه دا طبخه غونته د دی ولي دا سم تختې په دې باندې او یا به دا هرن وسه چې دا د دې دا سرمن دنه نری پټو هغه بلکه د کاغذ غونته و چې به وچونو باغی به لیکل نو دقه سپاغه جلې باندې لیکل شوی شی دریابش او دو خطونه داسې ملوش اد 22 هجری دی د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه او پاغي باندې نقطې شتا نو دام دا ثابتې چې نقطې حجاج ابن یوسف نه نه وګوره د نبی علی السلام او د عمر فاروق رضی الله عنه او د معاویه رضی الله عنه دور کې دا رقص شروع شوه دغه رنګ بل دا چې دنیا کې اولنې کتاب مستقل کتاب چې لیکل شوی دا قرآن دی او چا لیکل دی د نبی علی السلام دور کې صحابه لیکل کېده وګا بیا ولدا کتابی شکل ابوبکر صدیق رضی الله عنه او بیا د عثمان رضی الله دور کې په یو قرت باندې خو لیکن مستقل کتاب د عربو په تاریخ کې د قران نه علاوه بل نه ملاوي خطوط ملاويږي موحدات لیکل خو مستقل کتاب اول چا لیکل دی ها دا د اسلام د پیغمبر اسلام او د خلفای خوراشیدینو کارنامه ده دا ترقی ده کنه د تعلیم خیالم ده د علم بالقلم او معاهدات لیکل کېدل سبا معلقات او توید اشعار او دستاویز او هغه مکه کې د ډیر اکرام اعزاز په وجه چې ډیر فخر او د عربو د هغه په فصاحت بلاغت باندې نو هغه زړندو خو مستقل کتاب نو معاهدات بم لیکل کېدل دغه رنګ یو کتاب د الفرست د ابن ندیم یو عالم ادا بنو عباس یو خلیفہ دی مامون داغه د خزانه خزانه تمګه هم خزانه کنه او مال خزانه بل پدې کې چې دا کوم ریکارډ وغیرہ پروتي کنه هغه زمون په اصطلاح کې ورته محفظ خانه وای دا خزانه یو مخطوطه یو کاغذ وی ملو شوی دی تحقیق مطابق ډاکټر صاحب وای پای باندې ډیر داسې نری نری لیکل شوی دی وای او دا خط د زنانه او د خط سره مشابه دی دا خزه داسې نری نری لیکل کوي دا خط د عبد المطلب دی د نبی علی السلام دا نیکه نو معلومیږي چې آغاز د لیکلو دغه ټایم کې نبی علی السلام مخکې شوی دی او ترقی بیا نبی علی السلام ورکړی د خبر حال تعلیم بذریعه خط او قلم دله ترقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکړ مکی دور کې نبی علیہ السلام دار ارقم کې د تعلیم تعلم یو درسګاه مقرر کړی و او د هجرت نه بعدم داسې درسګاونمو او د تعلیم بندوبسمو او دارنګ د دا تعلیم بالقلم د کتابت دغه ترقی هم ورکړې شوې ده نور به ان شاء الله بیا دا د تعلیم کومه سلسله چې دا پوره نه نور څه اقدامات نبی علیہ السلام تعلیم حواله سر کړی دی به ان شاء الله را روان درس کې وایو اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر